اسوق الهديه وجعلتها عمره ما چې کې دال ته نزان سره قرباني را روانه کړی و او ما نیت د حج کړی نیت مې چا کړی نو کما دا نه وې کنه کما ته پته و چې دا سبا مسله راځي او د احرام او د تمتع او د اجازهتونه به ماته سکیږي ملاویږي ما خو یې بس عمره او حج په یو احرام کول غواړي نو قیران زکوما او کما ته پته وي نو ما به کمنو اول عمره کړو دا و می احرام لري کړو بیا مې چې کمنو دا کړو نو ما تمتع کړو او تمتع کې اسانتیا ده او قیران کې ګرانتیا ده ځکه په یو احرام دواړه کول دي نو مت ګرانې ده اگر چې قران افضل لې ځکه دې کې تحریمه سره وګدار مشقت پکې زیات ته نو اولا څه شه دې قران دې خو د رخصت د وجه نبی رسول الله په امت اسانتیا راوستله نو دې وجه نه تمتع ته ترجیح ورکړه چې دا وګوره کما ته پته وې نو ما به دې نه څه جوړ کړو عمره مې ته جوړه کړې و یعنی ما به د ټول حج نیت کړې نو ما ما ول صرف د چا کړو نو عمرې نیت کړو بیا مې ځان حلال کړو بیا مې بیا د احرام د چا تړلو د حج تړلو نو تمتع به مې کړې و نبی علیہ السلام فرمایل فشبک السلام اصابع واحده فی الاخرى وقال دخلت العمره فی الحج عمره په حج کې داخله شو لا بل الابد لابد الابد دا د همیشه لپاره ده یعنی په یو سفر باندې بارای سړی حج او عمره دواړه کول شي اول عمره کی بیا ځان حلال کی بیا د سو کی حج کی وقال ما علي من اليمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا قلت هنا فرس الحج قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك او تاسو نیتو هغه اللهم انه اوهل بما حل به رسوله نو مولا په نیت نیت راووت کنه اماري چې څنګه احرام چا تړل لري نو زما باغ شانتي فإن قال فإنما يلحد فلا تهل ما سرم قرباني ده نزان ملغه کوا مطلب تم قارن شزه سیما قارن نو تم سشا نو فکان جماعت الهدی الذي قدم به علی من اليمن نو فکان جماعت الهغه سره ډیر قربانه وي چې کوم نبی عليه السلام دی نو نبی رسول دی یمن نه راوستوي والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 نبی عليه السلام صلی الله عليه وسلم قال فهل الناس كلهم ټول خلکو احرامونه فرانسل وقصروا سرونه اعلان کړ الا النبي صلی الله علیه وسلم ومن كان معه هدي نبی علیہ السلام او چې چا سره قرباني واغې نه وکړ فلما كان يوم الترويه چې کله يوم الترويه شو توجه الى منا دې لړ ستا منا تا فاهلوا بالحج تعالنا احرام دې چا ورتړو تهاجو تړو او نبی علیہ السلام سور شو فصلى نو منځو کې به الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر یعنی یو مترویه د نه هم راز تر سحر پورې اتم راز یو مترویه ده نو تر نه هم راز تر سحر پورې نبی علیہ السلام پس کېو پمینا کېو تر نه هم راز تر سحر پورې تر ثم مکث قليلا چې نور راوخته و امر بقبه من شعر تضرب له بنمرا نبی علیہ السلام چې د عرفات په میدان کې نمرا مقام کې خو بس کوي ولا کوي نو د مینا روان شو چاته عرفات تاسو شو روان شو نمره په کوم ځای کې ده اوسم نوم د مسجد نمره فصار رسول سلام قریش باغی بعد د مینا نه بار نتلو ځکه مینا حرم کې ده او عرب عرفات چې د حرم نه سره بار دی قریش به موږ من جوران د بیت الله یو موږ به د حرم نه بهر نزو هغه عرفات ته نتلو د قریش دا خیالو چې نبی رسول الله عرفات ته نزو ځکه قریشی دی کنه او نبی علیہ السلام ولا تسب کو قریش الا انت واقف عند مشعل الحرام د قریش دا خیال چې نبی علیہ السلام باندې مختلفین نه پاپ لري دي کما كانت قریش تصنع فی الجاهلیه فاجاز رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام د مختلفین تیر شو حتا اتا عرفه تر دې چې کوم ځای دلار عرفات تفوجد القبه هل تول مرزن خیمه وهلی وا قد ضربت له بنمرا فنزل بها هل ترى كشو وای حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال دا غو مشهور خطبه ده چې نبی عليه الصلاه والسلام چې کمندونو ویل ده او خطبه ته ویل کېږي د محسن انسانيت دې کې ډېر زیات کمالات دي او ټول دین به راجمع کړی دی ان دماغکم و اموالکم حرام علیکم دما ویل د جاهلیت داسې دي یعنی مطلب د جاهلیت په زمانه کې چې چا مرګونه او قتلونه دی یو بل کړی دي ختم فاول دم و ازاو من دمائنا دم ابن ربيعه ابن الحارث اول په خپل کور راولم زما چې کمنو قرص پاتې ده زما تر چا وجلو ابن ربيعه زدا هغه چې کمنو وینه معاف کوما وکانا مسترزم فی بنی سعد اغلب بنی سعد کې پای ور کول شو فقتله حسین نو حوزه لغه وجلو بنو حوزه لغه څه کړو وجلو نبی علیہ السلام به ما معاف کو دویم نبی علیہ السلام به ربا جاهلیت موضوع د جاهلیت د زمانه سود څه شو ختم جاهلیت زمانه سودونه ختم بیا نبی علیہ السلام په خپل کور راوستا وی و اول ربا اولنې سود چې زی لری کومه نو من ربانا ربا عباس بن المطلب فانه موضوع كله ختم طول یو مالی یو بدنی پوه شو کنه مثال نه بیا چې د بدنیت بدنی فوجدارای مقدمه وی کمی او د جاهلیت د زمانه هغه د خود لاندې شو مالی مقدمات چې سو او جاهلیت او ټول د خود لاندې شو بس اوس اسلام راغی بیا ویل دویم اعلان فتقوا الله فی النساء کتاب بلغت و ادیت و نصحت فقال باصبع الصباوه يرفعها نبی علیہ السلام ګوت اسمان ته پورته کړه او لا اوچته کړه ګوت ویم کتوها علی الناس او دا څه پر خلکو باندې راکته کړه دا څه اوچته کړه بیا به سره راکته کوله او ویل وی اللهم اشهد اللهم اشهد الله دې خو گواہی کوي چې ما ستاسو مغاری و رسوله الله تم گواشه دا ټول خلق دا وینو ثم اذن بلال ثم قام فصلى زورا ثم قام فصلى زور اسرا په یو ټیم کې دوه منځونه کړی دي دا جمع تقدیمی کړی دا د ماسګر منځ چاله راوړو سماسفخین مزلا امام مقام احرام دا درې شرطونه دي امام مقام احرام چې مقام عرفه وي منځ د جماعت وي منځ جماعت وي او احرام کول تړلې وي دغه ځای کې به جمع تقدیمی کیږي جواب تقدیمی کیږي د ماسپخین په ټیم کې به د بازیګر موس کیږي تاخیری او سوری نه ده دا بالکل تقدیمی ده خدای دې ځای پورې خاص ده دا درې شرطونه دي امام احرام مقام بل برازي په مزدلفه کې څکه چې د ماخام موس به ماسپخین کې کوي دا تاخیری ده ما خامون درستو کې چتا ما سوتن تا اول ودا ما خامون کې بیا ودا ما سوتن منځ کې خود ما سوتن په ټیم کې به کوي دا امام مقام احرام چې موږ به د جمع وي مقام به مزدلفه وي دا د حج خصوصیت ته دا وکړي کیږي تریا سر قربانه په خپل وکړي فنهار 63 بدنتن بيدی درش بیت په خپل لاس تکړي حلال کړي ثم اعطى عليا سل قربانه وی ټوله فنهار ما غبره بقایا هغه قربانه وکړي واشرکه فی هدیه ثم امر من كل بدنه دا هر یو فاکلم الله می او شربه می مرقها بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فافاز البیت دریم راغه دا ګران راز ده کنه اثار وختي ولول شي ته جمره سکی اولی داغه نه ورای چې قرباني وکي داغه نه ور طواف طواف زیارت نس شي لا شي طواف فازا وال تراغه فصلى بمکه تزور فاتعالى بني عبد المطلب التا بنو عبد المطلب زمزم وبور کوله هغه ته انزعوا راو بس شبو او بس د کیانا که خلق نه زور ور کېدل نو ما به دا وکړ په خپل نیولې و او چې زل اس کو نو بیا ټول را نه سکی لاس کې دا ډېر خپل کار دی فلولا ان يغلبكم الناس کبه تاسو خلق نه زور ور کېدل علی سقایتکم ولا نزعت معكم ما ون تاسو سره بوکرا استلی و فنا ولوه دلون هغه ولا بوکور کړه فشرب منه په ما سره نه د نور کارونه خو ټول د جمعات نه بهرو هغه خو کېدل شو خو ثواب په جمعات کې څو دن نو هغه نشو ولم اتب بالبيت ولا بين الصفا والمروه لکه سعی د صفا او مروه جمعات کې لکه کوم ځای کې راغلي دي جمعات کې دي او بل دار چې دا سعی د صفا او مروه تابع دي چا ده ثواب تا ثواب په مخ کې بیا وسوي سعی وي نو ما باندې هیزو حتا کان یوم عرفه تر دې چې یوم عرفه شو لم اهل الا بعمره ما د عمره احرام تل فامر نبی سلام ان ان کو زراسی نبی علیہ السلام ما ته کوم څه پران زوام تشد و اهل بالحج واترك العمره او احلال د حج او عمره پرې ده ففعلت نومت حتى قضيت حجي طول حج مې وکړ باسم عبد الرحمن ما سره رو رو لګ عبد الرحمن او امرني انا تمرا مکان عمرتي من التنعيم ما ته وی چې ته د تنعيم نو عمره وکا ته تنعيم نو څوک هغه مخکینه عمره ته څه شو پاتې شو ځکه نیت کړو او هغه ته څه شو صحیح ده کنه شراتل عمرې نیت کړو او هغه ته څه شو ځکه حایزه شو نو ټول اعمال نور څه کړو بیا غي طواف کو بعد ان رجعوا من منا واما الذين جمعوا الحج والعمره چا چې حج او عمره جمع کړو فإنما طافوا طوافا واحدا چا چې عمره جدا او حج یومو عمره نیت کړو هغه هم د عمره طواف کوو مې حج طواف کوو وعن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تمتع انا مراد دلته تمتع لغوي ده نبی علیہ السلام فائدہ واغستله په حجۃ الوداع کې عمره سره د حج نه عمره سره د چانه فساق ما الهدي من ذل حلیفه وبدا فاهل بالعمره ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم موږ دا غو نه منل چې د عرفه تاریخ را نږدې شو دا شي وو چې سم زنانو ته وګیو زمونږ د مذاکیر نه چې کدنو منی بایدا قال يقول جابر بيده كاني انظر الى قوله بيده يحركها اذا لا سدا سنيو اذا ستنه بایدا لاسه انی لن امرت الناس تاسو یې پته نشته زه دې ته یو حکم کوم انی امرت الناس بامر فاذا هم يترددون زور توام چې ځان حلال کړي بس کې اوس عمره اوسوا تاسو سو کوي ځان حلال کړي حرام لري کړي ادي په کې شک کړي ولئن استقبلت من امر ما استدبرت ما سقط الهديه ما به قرباني نه راوسته حتی اشتريه ما بدل تا غستوي ثم اهل کما حلوا انا شان قال النبي